ترتیب قرآنی کې دیرشم نمبر صورت دی او ترتیب نزولی کې سلور اتیایم نمبر صورت دی عربت دری صورت دما قول سرداره سورت العنکبوت کی ترغیب بیان شو هجرت ته او دغه سی جهاد په سبیل الله ته نو کله چې هجرت وکاو جهاد دی وکړه نو الله تعالی به لغلبه در کی سیغلبون الله تعالی به دی غالب کی دویم روایت تر ما قول سره داره په سورۃ العنکبوت کې ترغیب ذکر شو jihad په سبیل الله ته نو دې صورت کې الله تعالی ذکر کوي اصول د پاره د jihad اصول د پاره د jihad بیانېږي په دې کې په سورۃ العنکبوت کې داور توحید بیان شول د الله تعالی د توحید مسله بیان شول نو په دې صورت کې الله تعالی بیان د ادله عقلیه او کوي پاغي باندې دلایل عقلیه پیش کړي داور صورت دا البشارت بالنصرتی ته د الله تعالی د دین په واره کې ځان کړه الله تعالی ور سره امداد کوي دغه سي داور توحید هم بیانی نه پیر شفاعت قهری هم پکې کی خلاصه صورت دار چې په دې صورت کې درې بابونه دي اول باب تر 19 آیات پورې په دې کې اول داود صورت ذکر کیږي په واقعیا د رومیانو سره په دویم آیت کې دغه بیان دی بیا داوا ذکر کیږي دوباره پنځم آیت کې ذکر کی بنصر الله ينصر من یشا وهو العزیز الرحیم شپږم آیت کې اوم آیت کې زواجر مختصر دلیل عقلی اتم آیت کې تخویف دنیوی پناهم آیت کې او تخویفات اخرویه لسم دولسم دیارلسم څوارلسم شپاړسم کې پنځو آیتونو کې تخویفات اخرویه دي بل دلیل عقلی یو لسم آیات کې دی او په آخر کې بشارت دی په لسم آیات کې په آخر کې داور توحید دا په لسم او لسم آیات کې غلبت الروم کمزوری شل رومیان مغلوب شل رومیان رومیان دا مغلوب شل او دا کمزوری شل فی ادنى الارض پاغه نږدې ځمکه کې وهم من بعد غلبهم سیغلبون او دیو به وروسته د کمزوري کېدلو نه سیغلبون زر دی چې غالب شي زر دی چې دیو به غالب شي دا داور دا داوه د صورت شوله او مقصود په دې کې تسلی د مؤمنانو مسلمانانو ته او په دې کې اشاره ده د پارس او د روم جنگ ته پکې اشاره ده د هغې خلاصه ده تفصیلی واقعا علما کرام لیکلی دا خو لیکم زه تاسو ته اسانه او مختصر واقع را ته بیانوم په زمانه د نزول له قرآن کریم کې کله چې قرآن کریم نازلېده نو په دنیا کې دوه غټې بادشاهۍ وي دوه لوی لوی مملکتونه یو مملکت او بادشاهي د فارس وه د فارس د بادشاه هغه مشهور په کسرا سره هغې ته به کسرا وایي په هغه وخت کې د هغه بادشاه مملکت او د هغه بادشاهي د پارس د بادشاه چې کسرا بیا ورته وایه ایران افغانستان او زیات مشرقي ملکونه چې څومره وو په هغې باندې د هغې بادشاهي وه او تسلط یې وکړي د پارس والا او په هغه وخت کې هغه مجوسیانو د نور او د ستورو عبادت به کاو دغسې د اور عبادت به کاو د رڼاګانو عبادت به کاو او دغه ته ویل کیږي امیین دغه ته ویل کی په شان د مشرکین عرب باندې دی واقع باندې چې ځان پوهه کوي نو الو په دې اتونو باندې پوهه شي دویم مملکت او دویم بادشاهي هغه د رومیانو و د رومیانو بادشاه ته به هرقل ویل کیده اکثر مغربي ملکونه د شام پورې دا د هغې د بادشاهۍ د لاندې په زمانہ د نزول قرآن کریم کې ردیو په منځ کې به وخت په وخت باندې د په دنیا کې لوی مملکتونه او بادشاهي وي یو بل سره به جنگونه راتلل او دا رومیان چې ونه د اهل کتابو نسوارا و ده نسبت به کاو د ځان نسبت به کاو د عیسی علیه السلام دین ته هغې ته به ځان نسبت کاو په زمانه د نزول قرآن کریم کې د پارس د بادشاه نوم صابور هغه او د رومیانو په منځ کې جنگ راغی د رومیانو دغه پارس د بادشاه چې کومو د هغه صابور نوم ډېر لوی لخر یو بل ته جمع کړل یو جنگ یو کړی بل سره پارس والو د رومیانو نه د شام علاقی ازرعات بصره بلاد جزیره دا ټول ځای نه داغې نه قبضه کړله پارس والا یو لوی جنگ وشو رومیان چې دی صرف په قسطنطینیه علاقه کې هغه راجمع شول او په هغه ځای کې پاتې شول کله چې دا خبر مکې والو ته راورسېده مکې والو ته نو مکې والا ډېر زیات خوشحاله شول پرې باندې ډېر زیات خوشاله شول تاسو ته ما یو ټکی وای خوشحالۍ سبب یې سو ځکه فارس والا چې وو نو هغه مجوسیانو کتابیان نه بلکې په شان د مکې د مشرکانو باندې امیینو هغې ته کتاب نه ورکړی شوی او تاسو ته وایل رومیان چې و هغې به نسبت کاوه د ځان د عیسی علیه صلات وسلام ته نصارا وه یعنې هغه اهل کتاب نو مکی مشرکان په دې باندې خوشاله شول وای غیر کتابیان امیین هغه غالب شول په کتابیانو باندې نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو ته دا خبره وکړه وای نږدې دا چې وای زمونږ ورونه ستاس پرونه باندې غالب شول ځکه چې تاسو مونږ ته کتابیان وای هغه هم کتابیانو مونږ غیر کتابیان یو امیان یو مونږ نو نږدې ده لکه څرنګه چې هغه امیان غالب شول په کتابیانو باندې نو دا امیان د مکې مشرکان او مشرکین عرب دا به غالب شي په کتابیانو باندې نبی اسلام او صحابه کرامو ته ویل صحابه کرام په دغه وخت کې او نبی صلی الله علیه وسلم خپه شو دا غمجن شول نو دا آیاتونه د هغې په باره کې نازل شول حاصل د آیاتونو دا دی لږ وخت بعد تاسو وګورئ الله تعالی به دا رومیان یعنی دا کتابیان دوباره غالب کی پغه امیانو باندې چې هغه پارس والا دي لږ وخت بعد چې بیا هم دغسې وشوله ابی ابن خلف هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته دا خبره وکړله وی واپس به غالب کیږي وی بچو تاسو پر خلاص نشئ په دې باندې ځان پوهه ک او تاسو وای چې مونږ به غالب کیږو تاسو نشئ غالب کېدلی په مونږ باندې نشئ او دا یو ته ویل وای په نبی صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازل شوی ده چې الله تعالی به دا رومیان د اهلی کتاب دوباره غالب کې فارس والا باندې نو هغه ته راځي چې شرط کیو په دغه وخت کې شرط خودل په دغه طریقه باندې دا شرعاً جایزو په شریعت کې من نه وراغلی هغه سره شرط کې خو ډیر اقوال مفسرین ذکر کړی دي پر روایت کې راغلي سیرت کتابونو تاریخ کتابونو لیکلي دي وای درې کاله نیټه یو سره کې خو دره درې کاله چې دومره وخان شو دیرش وخان شوله که چرته په دریو کالو کې رومیان واپس غالب نشول په دغه باندې په دې فارس والا باندې نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ویل وې زه ول دیر شو خان در کوم او که چرته دا رومیان د اهل کتاب دا واپس غالب شول نو ته مال راکې دا ابی ابن خلف ته بالکل صحیح ده بس دا شرط دی زموږ او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم خوا ته راغی وې داسې کار مې وک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یې سیدی نه کړی کنه وې داسې مکه وې لاړ شه نیټه سره زیاته کزه ک بیز علف سره نو دا د دریو نواخله تر د نه پورې دی عادت ته ویل کی په دې باندې اطلاق کی نو لاړ شه تو سر نیټه زیاته کا او خان سرم زیات کا او نیټه سرم زیاته کا او داسې وته وای واپس پسې لاړ او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ویاره د سکو کنه چې دا او خانم زیاته او نیټم زیاته هغه ته بالکل صحیح دی راځي چې وای کو وې څومره وې او خان سل شول او وې کرونه چې دی دا لس کال شول که په لاسو کالو کې رومیان په پارس والو باندې غالب نشول په لاسو کالو کې نو زه تعالی سلو خان در کوم او که غالب شول نو سلو خان متراکی بالکل صحیح ده شل کاله خو که زمان ته خبره ده نو ابی ابن خلف ابی په دې باندې کلکو و نه شي غالب کېدل په واپس او بکر رضی الله تعالی عنہ په دې باندې اعتماد وکړ قرآن کریم مه راغلی چې دا به غالب کیږي خامخه او بده کې یو بل خبره ته اشاره وکم تاسو ته ما ویره لکه سرنګ چې رومیان غالب کیږي په پارس والو باندې نو دل د کې بل طرف تم ګوري دا بل به هم را پاسی او تابه ټکې دا مکی دا مشرکان به ټکې خدا په کې رسه شاته پښې کې دا خبره چلې دل غټه خبره خدا بل یو کله چې جنگ بدر ته کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هجرت کاوه هجرت باندې مجبور شو نو دی اوبیو ته ویل الکه وې زه په تا باندې سې پوهېږم چې تا څه تیاری شروع کړی دی خو زما ستا خبره نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ خبره وکنه ولی مخ څه انکار نه کړی وی کته چرته لاړ شې نو بیا وسنګ چلی عبدالرحمن د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زوی و هغه ول راوستوي که زه نه وم سواله زه نه وم نو دا ستا ذمہ وار شو هغه توی زر خپل پلار بالکل کفالت کوم بالکل زه ذمہ وار یم که په لسو کالو کې رومیان غالب شول په دغه باندې لس لس سلو خان به ترا کې که غالب نشول زر پلار طرف نه ضمانت ته کوم هغه بل زر کوم سلو خان د څوړ کې شې نه دی نو کله چې بیا جنگ بدر ته جنگ بدر ته چې کله نبی صلی الله علیه وسلم او دغسې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راوتل نو ابی په هغې کې راغلی دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پسې جواب ورولېږه اوس جنګ شروع کیږي پته یې ګورې نه لګي که چېرته ته لاړ شې په دې جنګ کې نو ما ته خبره وکړه چې زما اوس ته هغه خبره شوې ده هغه به څنګه چلی نو دا هغه یو زوی او هغه یو تواله که که نو دا دا به له درکې که زه نه وم دا به له درکې په جنگ بدر کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تور په دبانې ولګیدل دغه زخم د وجه نبی علیه مردار شو او بیا چې کله وم کال باندې صحیح قول پکې داري اصح قول داري هم په سرینو کې ډېر تفصیل بیان کړی دی خو لیکن اصح قول پکې داري چې په وم کال باندې په وم کال باندې دغه سیو شول چې رومیانو یو لوی لخر تیار کړ پارس ته جنگ د پاره او په هغه باندې ورغلل او خصم چلی وسره هغه غالب شول نو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په غزوی پسې دا غولېګا پیغام یې پسې ولېګا و څنګه ستا پلار دې خبره کړې و زمونږ نه منلې قرضه رسول خان دی لګوند کې هغه سره ولېګې نو ډېر وخی وی ور کړل ولا وی سید زر خپل پلار سره وفاداری کومه زه به وفای نه کوم دا کار دې زمانی سړی وي هغه کافر او مشرک کو قدر دې زمانی مسلمان وي زمړ خپل کار کوه د مار پلا سره خبره کړی و بس هغه اوس په دنیا کې نشته خپل کار کوه نو الله تبارک تعالی دغه واقعیت اشاره کوي او دغه تفصيلات به دا کیږي دا بیانېږي اوس الف لام میم الله تعالی پویږي فمانار دیوانه غلبت الروم کمزور کړل کمزور کړل شول رومیان فی ادنى الارض په نږدې ځمکه کې فی ادنى الارض د دې ادنى الارض نو مراد د دین مراد هغه د رومیانو ځمکه ده او ملک تی مراد نه چې هغه عربو ته نږدې وو فی ادنى الارض په هغه نږدې ځمکه کې چې عربو ته نږدې وو وهم من بعد غلبهم او دی به وروسته ر دې مغلبه کېدلو او د کمزوري کېدلو نه سیغلبون زر دی چې غالب شي دا به غالب شي بیا من بعد غلبهم من بعد مغلوبیتهم دا مصدر مبدل المفعول له اصل لسره من بعد مغلوبیتهم ورستو د مب... ورستو د مغلوبه کېدلو نه سیغلبون زر چې غالب وشي فی بضع سنین په یو څو کلونو کې په یو څو کلونو کې هغه پوره تفصیل مې راته واچ څو دي نو د نه نو واخله تر د لس درې درې نو واخله تر د لس پورې په دې باندې اطلاق کی لله الامر خاص د الله تعالی لپاره اختیار دی من قول مخکې دی نه من بعد ورسته ور دینه ټول اختیارات د الله تعالی لپاره دی و یوم یجی یفرح المؤمنون او په دا ورځ باندې به خوشاله شي مؤمنان خبر باندې پوه شولې کړه مؤمنان به خوشاله شي په دا ورځ باندې نو صحابه کرام هم خوشاله شول او آلته کې چې کومه نصاره و غم خوشاله شول بنصر الله په مدد د الله تعالی من ینصر ما یشا الله تعالی مدد کوي چې چا سره وغواړي او هو العزیز الرحیم الله تعالی زور اور دی هو العزیز الغالب الرحیم بالمؤمنین الله تعالی غالب دی په خپل دشمنانو باندې الرحیم او رحم کوونکی دی په مؤمنانو باندې دی و یوم یفرح المؤمنون په دغه کې بیا نبی صلی الله علیه وسلم سره الله تعالی امداد وککنه په بدر کې مشرکان وهلی شول او جنگونه چې بیا شروع شوي وعد الله وعده کړی د الله تعالی وعده وعد الله وعدا وعده کړی د الله تعالی وعده لا یخلف الله وعده الله تعالی خلاف نه کړي خپل وعده نه ولکن اکثر الناس لا علمون لیکن زیات د خلکو نه پویږي زیات د خلکو نه په خبر باندې نه پویږي یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا دا مخکې یو زجر بیان شو لا علمون دا خلک چې پویږي نه دې کې الله تعالی ذکر کوي زجر دا ډیر خلک داسې دي چې د دنیا په کار او کسب باندې د دنیا په حالاتو باندې پوهیږي خو لیکن چې نه پوهیږي نو هغه د الله تعالی په دین باندې نه پوهیږي دغسې په آخرت باندې نه پوهیږي یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا پوهیږي دیو په ښکارا ژوند د دنیا باندې او هم عن الاخرت هم غافلون او دیو د آخرت نه بې پروا دي غافل دي د دنیا د دنیا په کسبونو باندې تجارتونو باندې د دنیا په آبادو په جوړولو باندې په هغې کې ډېره زیاته تجربه لري خو لیکنه دغه ذکر کړی دی تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی د حسن بصری رحمت الله علیه یو قول ذکر کړی دی وای ډیر کرته یو انسان بداسي چې یو روپۍ په لاس کې ونیسي نو کته وته دا وی چې ردی څومره وزن دی نو هغه ورته وی چې دومره وزن دی وای دومره زیاته تجربه وي دومره زیاته خو لیکنه وای کدا غینا مون زواورین داغله د مونز الفاظ نورځي یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا ډیر دکانداران داسې دي چې د اویا او اتیا زره سودا ته وکړي کالکولیټر نه راخلي ښه وایي دا شی دومره دومره دومره دومره وایي دومره شولې دومره زیاته تجربه یې شوې په هغې کې او اکثر چې یو شی تلي دکانداران نو هغه بیلچه غوند کم شي چې هغه کم شي کې چې راخلي نو هغه په دو هغه بمبو ته وي که څه شی ورته وي نو په هغې کې چې راخلي یا ټماټر چې ورچوي نو کیلو ټماټر وتله نو بس هغه دومره تجربه شوي چې ورواچوي بس هغه پوره نو په دنیا باندې خو پوهېږي اکثر مصری ګیلکار چې کار کوي نو هغه مزدور د سوي هغه ګټه راوخله د لری نه توي هغه ګټه راوخله چې راوخلی بالکل په هغه باندې پوره ولګي مزدور مصری ته وای وای نن څو بورې سیمټ جوړ کما وای پنځه بورې جوړې کزا یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا ترکان نه ته پوسو کی چې دروازه جوړوم او درې پټه چره دا پلن ده او دو پټه پلنه ده او شپږ پټه دنګه ده او دومره دسې جوړم چې دوه انچیز دغه وي دومره پیړه چې تخته وي څو سلې پر له واخلم نه غوي بس دغه دوه واخله کنه مړه خبر خلاص یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا په هر څه باندې په دې باندې پوهیږي خو لیکن که اوس ته وړاندې ته پوسه کې حسن بصری رحمت الله علیه کومونځ ته واوره چې مونږ راته لږ واوره نو ټانکې به کې شته په مونږ کې بیا ټانکی په دغه نور سیزونو کې ټانکی نه او په مونږ کې بیا سي په مونږ کې بیا ټانکی په هر څه باندې د دنیا په خدغ باندې پويږي یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا پویږي دی په هغه ښکارا ژوند د دنیا باندې و هم عن الاخرت یو د اخرت نه هم غافلون بی پروا دي غافل دي د اخرت نه دا دریم زجر شو او لم یتفکروا فی انفسهم آیا ولې دې سوچ او فکر نه کوي دا څلورم زجر دی په انکار د باس بعد الموت باندې تاسو په خپل ځان کې سوچ او فکر وکړئ چې الله تعالی تاسو څنګه پیدا کړی نو قیامت نه انکار څنګه کوي اولم یتفکروا فی انفسهم آیا ولې دې سوچ فکر نه کوي په خپل ځانونو کې د دې دوه معنی مو په سرینو ذکر کړی دي فی انفسهم یو معنی را دی دا ده فی انفسهم یعنی دا متفکرون پیه دا انفسهم ده یعنی د خپل ځان په احوالو کې دا سوچ او فکر وکړي چې زه څنګه الله تعالی پیدا کړم اول نطفه بیا مزغه بیا علقه او بیا چره نه تمام بیا ماشوم دی بیا لوی شو بیا خپل خویبوی ته یو ګوري خپل رنگ ته خپل دغه سری جبې ترې سوچو کې ټول دا انسان دی خپونه دی سر ته خپل سوچو کې چې الله تعالی څنګه پیدا کړی ما زه څه خورم او بیا دا غینه سره جوړیږي دا د سماته څنګه دا ټول خبرې دی انسان نن ترایت کی الله تعالی ته دا نه وګران نو له الله تعالی دوباره د نشي پیدا کوله دوی معنا علماء ذکر کړی دا فی انفسهم دا انفس نو مراد دلته کې زلون دي او زلون محل فکر دی او متفکرون پیه چیرې ما خلق الله په سماوات دا شی نو معنا بوستش اولم یتفکر ایدی سوچ نه کوي په ان پوسیم پر خپل ځلونو کې سوچ او فکر وکي ما خلق الله پس کې سوچ وکي هغه شی چې الله تعالی پیدا کړی دی اسمانونه هغه چې پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونه زمکه و ما بینهما واصف من درې کړي نو الا ندی پیدا کړی ندی پیدا کړی الله تعالی اسمانونه زمکه و ما بینه واصف من درې کړي الا بالحق مگر په حق سره الا بالحق سمانه ده امام قرطبی رحمت الله علیه زبردست معنی ذکر کړی دی الا بالحق یعنی دا با په معنا دا ویل لام سره ده الا للحق یعنی الثواب والعقاب الله تعالی د اسمان نو زمکی او دا نور دلایل د لري لپاره پیدا کړی دي که څوک یې اومني نو الله تعالی به ته ثواب ورکي او که څوک یې ونه مني هغه ته عقاب ورکي الا للحق یعنی الثواب والعقاب دوی معنی امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دا الا بالحق الا لاقامه الحق الله تعالی خپل حق یعنی مسله توحید په دې باندې ثابتې الا لاقامه الحق او درې معنی ذکر کړی دا امام قرطبی رحمت الله علیه الا بالحق هو الدلاله على الدلاله على توحيده وقدرته د دین مراد دلالت کول د د ځمکې او د اسمانونو په توحید د الله تعالی باندې په قدرت د الله تعالی باندې الدلاله علی توحیده او قدرته و اجل مسمى او په غنیټه مقرر سره دا پیدا کړی دی و اجل مسمى و ان کثیر من الناس یقینا زیاد د خلق نه بلقاء ربهم په ملاقات در خپل باندې لکافرون ضرور خامخا انکار کوونکې دي لکافرون څه معنی ده تفسیر جلالین زبردست معنی کړی ده لا یؤمنون بالبعث بالموت او ډیر خلک چې د ملاقات د رب نه انکار کوون کړي څه معنی لا یؤمنون بالبعث بالموت ایمان په بعث بعد الموت باندې نه لري لکافرون دغه معنی ده اولم یسیرو فی الارض وس دا بل زجر الله تعالی ذکر کیش په غم زجر تخفیف دنیوی لاړ شي چا چې د الله تعالی دین نه منله او د الله تعالی د عذابونو نه انکار کړی دی نو د هغې حالت معلوم کړئ چې الله تعالی سره څه کړي او بیا الله تعالی ذکر کړی دی د هغې په باره کې پنځه حالتونه د تیر شو قومونو الله تعالی بیان کړی دي پنځه حالتونه د تیر شو قومونو اولم یسیرو فی الارض یا دیونه ګرځي په ځمکه کې دلته کې سیر دوه دوه قسمه نه مخکې مخکې مخکې چې بار بار ذکر شوی الحمدلله آی دیونه ګرځي پزما کې پیان دور چو ګوري کې په کانا قوت الذین سرنګ وانجام دا کسان من قولم چې مخ کې ردیونو کانو شد منهم وس پنځه حالت د غی ذکر کوي الله تعالی اول حال کانو شد منهم قوتا هغه ډیر زیات کلکو مضبوط ردیونه په طاقت کې بدنونه غټو قد قامت او بدنونه مضبوطو دویم او آثار الارض او ځمکې اړولې هغې ځمکې آبادولې ځمکې اړولې آثار الارض نه مراد فصلونه کرل د ځمکې معدنیات راویستل په دې کې مخکیني خلک ډېر زیات تکړه وو دریم و عمروها او ځمکې هغې آبادولې اکثر مما عمروها زیات دغه نه چې دوی آبادی هغوی چې څنګه ځمکې آبادولې نو دیو هغه شان د کې نشي آبادولی د دې دنیا پرستۍ کې مصروف په معنا ده وجاتهم رسولهم بالبینات دا پنځم څلورم حالت دغی راغلی واغی ته پیغمبرات پیغمبران دغی بالبینات په ښکارا دلیلونه باندې فما کان الله لیظلمهم نو نو الله تعالی چې ظلم کړی په غی باندې ولکن کانو انفسهم یظلمون دا پنځم حالت دغی لیکن دی په خپل ځانون باندې ظلم کو ما کان الله لیظلمهم سوانه ده به اهلاکهم بغیر جرم الله تعالی د الله تعالی جرم د الله تعالی ظلم بداوي چې بغیر د جرم نه دیو هلاک کړی وي وما كان الله ليظلمهم باهلاكهم بغیر جرم ولكن كانوا انفسهم يظلمون دا پنځم حالت دغه هغه په خپل ځانونو باندې ظلم کاو بتکذیبهم رسولهم د الله تعالی پیغمبران تکذیب وکړ الله تعالی تباہ کړل ثم كان عاقبه الذين بیا شو انجام دې کې تخویف او خروی اوس ذکر کړي بیا شو انجام دا کسانو اساو چې بدی کړی و انجام یې څه شو اسو دا اسو چې دا اسو دا اسم د کان دی ثم کان اسو دا د دغه سره لګي او دا اسا او دا ورستو ده نو بیا ثم کان بیا شو هغه بد انجام اسوا دا اسم شو یعنی العقوبه التي اسوا السیئات اسوا معنا العقوبه التي اسوا السیئات دا اسوا السیئات عقوبت د چا شو الذين اساءوا د هغه کسانو چې هغه بد اعمال کړیو الذين اساوس سره دغه ولګوي نو آیات به ولګي او که دغه سره ونه لګاو نو بیا آیات ته مطلب باندې نه پوهیږي ثم کان بیا شو اسوء یعنی الا عقوبه التي اسوء السيئات دا د چا شو الذين اساو دا کسان نه پاره چاغي بد بد کړی بد اعمال کړی او اساو مراد درې نه کوپر دی شرک دی د الله تعالی پیغمبران نه انکار کول دي ان کذو بی آیات الله زکه چې دی دروژن غنلی آیاتونه د الله تعالی اوس هغه اسا اوسه شه دی زکه چې بد غنلی دروژن غنلی آیاتونه د الله تعالی وکانو به است وکانو به استاجون او دی پاغي بس ټوکی کولی الله یبدا الخلق ثم یعیده دلیل عقلی مختصر الابلاس دې د کیسه معنی ده نا امید بشي وای یسقط المشرکون لانقطاع حجتهم په دنیا کې خدا حجتونه نظر نه جوړ کړي خو پالتو غلط حجتونه کنه به ختم شي یو رسول مجرمون نا امید بشي مجرمان ولم یکل لهم او نه وي د دې لپاره من شرکایم د دې شریکان نه شفاعه او سفارشیان وکانو بشرکایهم کافرین او شی بدیو دغه شریکان خپل نه منکر دا و دغه منکر شي نو دلته کې یو ذکر شو ناامیدی او دویم ذکر شو ناامیدی د خپل شرکاونه هغه سره هغه سره امدادونه کی و یوم تقوم الساعه و کوم ورځ باندې قیامت به قائم شي یوم یزی یتفرقون دی و جدا جدا کړل شي یتفرقون دی ور یو بل نه جدا جدا شي جدا جدا وشي عابدان معبودان دی بل نه جدا جدا شي نو یحبرون درې معنی هم په سرینو ذکر کړی دي اوله معنی یحبرون خوشحالی به تور کېدلی شي دویم معنی یحبرون یکرمون معزز کړلی شي عزت به تور کړلی شي عزت به تور کړلی شي او دریم معنی هم په سرینو ذکر کړی ده یحبرون معنی داره چې ینعمون نعمتونه به تور کړلی شي نعمتونه به تور کړلی شي درې وانه معنی صحیح دي یحبرون خوشاله کېدلی به شي عزت به ورته ورکېدلی شي او یا نعمتونه به ورته ورکړلی شي و اما الذین کفرو نو دا اوس دویم فریق دی هغه هغه جدا چې شي یتفرقون یو مخکینی اوس دغه دویم فریق دی اما الذين كفروا اکسان چې کفر کړی او کذب بیااتنا او دروغجن غنی آیاتونه مونږه ولقاء الاخره او دا سي دروغجن غنی ملاقات د آخرت اولائک فی العذاب محضرون نو دا کسان د په عذاب کې حاضر کړل شي په عذاب کې بدیو حاضر کړل شي دا دغه مخکې عکس شو په سبحان الله حين تمسون او حين تصبحون نو په سبحان الله پاکی ده الله تعالی لپاره د الله تعالی لپاره پاکی ده حين تمسون او حين تصبحون کله چې تاسو بیګا کوي او کله سبا کوي وله الحمد او خاص د الله تعالی لپاره ستاینې دي په اسمانونو کې او والارض په ځمکه کې خاص د الله تعالی لپاره ستاینې د خدای توب دي د اولوهیت دي د دې معنی مې ته کړو په هر ځای کې چې د الله لپاره حمد ثابت شي دغه معنی وکوي دغه ستاینې صفاتونه خو سه یو سره ډیر ډوړې خورندام یو صفت دی یو ډیر منځ کې نه دا یو صفت دی کړ نه ستاینې د اولوهیت تی مراد دي د خدای توب تی مراد دي وله الحمد او خاص الله تعالی لپاره ستاینې د اولوهیت دی پسوانو کې پزما کې وعشیا او په مازګری کې وحین تظهرون او کله چې تاسو مسپخین کوي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای وای په دې دوه آیاتونو کې د پنځو منځونو وختونه معلومیږي او در قرآن نه معلومیږي نو یو پاغي کې تمسونه چې کله تاسو بیګا کوي نو بیګا ماخام او مسخوتن دوانه تی مراد دی وحین تصبحون مراد درینه د سحر مونږ شو عشیین دار مازیګر مونږ شو او تظهرون چې کله ماسپخین کوي نو دار ماسپخین مونږ شو نو پنځه وانه مونږونه د دې آیت نه بالکل ثابت دي یخرج الحی من المیت راوباسی الله تعالی هغه ژوندې د مړی نه او مړی راوباسی د ژوندې نه د دې زین او ذکر کیږي دویم باب د صورت بیانېږي دویم باب د صورت دی او دا به چلیږي تر دا دو څلوېښتم آیات پورې به دا چلیږي دو څلوېښتم آیات پورې په دې کې یولس ادله عقلیه بیانېږي په مسله توحید باندې یولس دلایل عقلیه نو لسم آیات کې شلم یوشتم دویشتم دریشتم څلوریشتم بلکې د ویشتمه او بیا ودېرشم او څلوېښتم د نولسم نه واخله تر د ویشتمه پورې او بیا ودېرشم او څلوېښتم دا به ذکر کېږي دلایل عقلیه په مسله توحید باندې یولس دلایل عقلیه په منځ کې یو مثال ذکر کېږي د توحید او د شرک دپاره اته یشتم آیات کې بیانېږي بیا به اصول بیانېږي د دېرشم آیات نه واخله تر د اته دېرشمه پورې اته اصول بیانېږي او په دو دیرشم او په شپږ دیرشم کې زجر ذکر کیږي مشرکانو ته زجر ذکر کیږي مشرکانو ته دلایل په مسله توحید باندې دا مخکې بار بار ویل شوی دی یخرج الحی دا ولنې دلیل عقلی په مسله توحید باندې او په دې کې ذکر شوی دی درې احوال احوال انقلابیب کې ذکر شوی دی او سلورم حالت د قیامت بیانیږي کذالک تخرجون کی اشاره شوله انقلاب د قیامت د قیامت پر باندې مرادي ومن آیاته او ومن آیاته او دلایل د قدرت د الله تعالی نه ومن آیاته او بعضی د دلایل د قدرت د الله تعالی نه ومن آیاته تفسیر جلالین وی الداله علی قدرته د آیاتونو مراد هغه آیاتونه او هغه نخي چې هغه دلالت کوي په قدرت د الله تعالی باندې هغه تی مراد دینو په هغه نهو کې یو نښه دا ده ان خلقکم چې پیدا کړی تاسو من ترابین د خاورې نه د دې مخکې بار بار دو معنی بیان شوی دي او ان شاء الله پوه شوی به پی ان خلقکم ان خلق اباکم من ترابین تاسو پلار پیدا کړی او په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې آدم علیه السلام الله تعالی د یو موټی خاورین الله تعالی پیدا کړ چې د مختلفو ځمکو نه غرا واغسته شو او دا غین ورستو بیا د آدم علیه السلام اولاد چې پیدا کیږي نو هم درې خور درې خاورې ټول طبیعت د غیر انګونه او الخبيث و الطيب په حدیث کې راغلی دی بعضې خاوره ښایي مزیداره فصل په کې هم ښه کیږي بعضې بیکاره ځمکه نو بعضې کلکه او بعضې پسته بعضې ځمکه سپینه توره خړه او قسمه قسم پکې نو دغه سي د زمکو پر رقم دي نو انسانان هم دغه سي او دا تر قیامت پورې دغه سي ومن آیات یو بعضی دلایل د قدرت الله تعالی ان خلقکم چې پیدا کړی دی پلار تاسو آدم علی صلوات والسلام یا انسانان یې دینه پیدا کړی دي هر انسان د زمکه نه پیدا کی پزمکه کې سبزیانی غلی کیږي هغه انسانان خوري دغه نطفه پیدا کیږي او دا غینه بیا انسان پیدا کی ثم اذا انتم بیا تاسو بشرون بشر شیطان د شرون خواره واره شي په سورۃ الحج کې او دغه سی په نورو ډور ډیرو سوراتونو کې پنځم آیات د سورۃ الحج او سورۃ المؤمنون 14 آیات کې هغه پوره تفصیل اطوار ذکر شوی دی وخلقکم اطوارا الله تعالی بیا څنګه پیدا کړی دا ټکی مې ځکه ووایه دلته کې لفظ ثم ذکر شوی او کتابونو کې وتا سو ویلی یو د فا نفا راځي لپاره تعقیب مع الوصل لپاره راځي او ثم راځي لپاره تعقیب مع الفصل نو من تراب خاور کې خو الله تعالی پسونه پیدا کړل کنه فصل نبی ورستو ته خوري لوکې وي دا غینه بعد چې ستاتې غذایت واغسته بیا نو تو پیدا کیږي او دا غي کې بیا ډیر تفصيلات دي کنه نو ثم له په دې لپاره کې تعقیب مع الفصل له جداواله ومن آیات یو بعضی دلایل قدرت الله تعالی ان خلق لكم چې پیدا کړی تاسو لپاره من من انفسکم تاسو ر جنس نه د نفس نه مراد دلته کې جنس دی یعنی معنی دا شول چې تم انسانی او ستا بیبي چې هغه انسان دی دا یو جنس شو ازواجن بیبیان الی تسکونو الی دیر پر چې آرام حاصل کړي هغه ته وجعل بینکم موده او پیدا کړی د الله تعالی په مینځ تاسو کې موده تن مینه محبت ورحمتن او ترس کول په یو بل باندې دا مودتن د دین مراد د زړه میلان تی مراد دی او د رحمتن نه مراد د دغه د رحمت پیدا کیږي د مودت نه ځان پرې ځای باندې پوهه کوي چې د څه مطلب دی دوه مطلبونه هم په سرینو بیان کړي دوه نرته ویم یو مودتن نه مراد د زړه میلان دی الله تعالی ستاسو لپاره په انسانانو کې بیبیانې پیدا کړلې دې لپاره چې آرام حاصل کړي هغې ته او الله تعالی پیدا کړی د په میان ستاسو کې یعنې د ښځې د خاوند په میان کې مودتن میلان د زړه یو بل ته او رحمتن دا رحمتن چې دی دا نتیجه د مودتن ده او رحمت دی ته وای چې دغه مینې محبت د وجې نه د مصیبت په وخت کې په یو بل باندې خپه کیږئ په یو بل باندې خپه کیږئ او د خوشحالۍ په وخت کې په یو بل باندې خوشحالیږئ زنانه چې خوشحالی خاونه خوشحالی او چې خاونه خوشحاله دی نو زنانه خوشحاله ده نو دا رحمتن اصل کې نتیجه مودتن ده یو دوی معنا علامه بیزاوی رحمت الله علیه ذکر کړی دا دغه معنا عام مفسرین بیان کړی دا علامه بیزاوی رحمت الله علیه وی مودتن کنایه عن الجماع ورحمتن کنایه عن الولد الله تبارک تعالی ستاسو د دوانو نزدېکت د وجنه د خځې او د خاوند د وجنه الله تعالی ماشوم پیدا کی بچی پیدا کی نو په دې باندې د سلسله د قیامت پورې به دغسې الله تعالی دا چلی نو مودتن کنایت عن الجماع والرحمت کنایت عن الولد علامه بیزاوی رحمت الله علیه لیکلی ان په ذلک یقینا فدی کلایتن ډیر دلیلونه توحید دی قوم تفکرون دا قوم نه پاره چې هغه سوچ او فکر کوي و من آیاته او بعضی د دلایل د قدرت د الله تعالی خلق السماوات په پیدایش د اسمانونو دی والارض او د ځمکې نه و اختلاف والسنتکم او جداواله د جبستاسو دا بل دلیل عقلی په مسله توحید باندې اسمان ته وګوره اوچت دی نو اسمان ته وګوره مضبوط دی اسمان ته وګوره ستنې او تنشتره اسمان ته وګوره چاودونه پکې نشتره اسمان ته وګوره د اوسه پورې رنگ بدل نشو الله تبارک تعالی دغه صفات دې زمکه ته وګوره زمکه پراخوالی ته وګوره د زمکه رنگونو ته وګوره صفاتونو ته وګوره بیا په دې زمکه کې غرونه نهرونه ځنګلات بوټي دې ته کې وګوره نو تبع الله تعالی پیژنې و اختلاف و السنتکم و اختلاف و السنتکم و جداواله د جبو ستاسو جبو ته تو ګوره نو الله تعالی به تو پیژنې انسان د سوچ او فکر وکي عرب عربي دا دغه سي عجمي زبان دی بیا د هر یو انسان د هر یو انسان اواز ته وګوره په دنیا کې داسې نشته چې ټول اوازونه د یو شاند کې د دیو جن خلک کوی وای اواز ولټریس کړي د کافرانو اواز پیس کړی دی څه معنی ده خو د ده په اواز باندې بل نشته دی که نه دغه دغه په کوم ځای کې و ټلیفون باندې خبرې کولې چاپه پې ولګول ډرون پې وکړئ دا پې وکړئ و اختلاف السنتکم د هر یو انسان اواز دا بدل لري بل نه دغه سي د هر یو انسان لهجه د خبرو کولو طرز او طریقه نرمه لهجه ده او دغه سي د بعض خلکو داسي بعض خلک چې عامي خبرې سره کوي نو ته چې دا زما سره جګړه کوي او بعضې خلک چې د جګړې په وخت کې داسې خبرې کوي لکه دا چې زما ورور جګړه به کوي ښه اختلاف به وي خو لیکن نرمې خبرې به کوي او بعضې چې ښه روغه خبرې نو بس ته بس دا وی چې دا ښه صحیح مضبوطه جګړه ده دغسې و اختلاف و السنتکم نو بعضې خلک بیا الله تعالی چې چاره زیات پساحت ورکړی د بعضې خلکو جبن خلی د بعضې لګن خلی د بعضې ډېرن خلی بعض انسانان چې خبرې کوي نو ته به دا اوس غلی شوی دا اوس ولې لګیا یو انسان داسې خبرې کوي ته به دا اوس لګیا وی چې ماته دا خبره کوله یو انسان به سبق وای نو د هغې په یو ټکي باندې منه پوهېږي بل انسان یو سبق وای الله تعالی پې ته پوهه کوي و اختلاف والسنتکم دا دې ته پکې اشاره ده او بیا و اختلاف والسنتکم الله تعالی ته په دې باندې وپېژنه دا یوه مرۍ ده ګوره یوه دقه یو ترتولی ده یو پیپ دی او اوازونو ته د هر یو انسان چې اواز بالکل بدل بدل دی او الوانکم او دغه سی اختلاف د رنگونو تاسو هر یو انسان د بل نه بدل دی الله تعالی په دې باندې پیژندل کی په ټوله دنیا کې دوه انسانان یو شاند کې بیخی نه دي خامخا یو په سترګو کې فرق په ورځو کې فرق په پوزه کې فرق په غوګونو کې فرق په تندې کې فرق په شونډو کې او پرقي خو فرق به خامخا وي لکه داسې نشي کېدلی چې بالکل یو شان کړي واختلاف و الوانکم بعضې تور دي بعضې سپین دي بعضې غنم رنګې دي بس الله تبارک تعالی په دغه باندې پیژندل کیږي نو واختلاف السنتکم و الوانکم رنگونه چې بدل بدل دي او نور هر څه چې وشي وشي وشي لاړ شي نو د انسان دا ګوته چې دا کم مهر چې په لګیا دا په ټوله دنیا کې د یو انسان د آدم علی السلام نو وخت در دې په وخت پورې دا یو قسم نه دی دا جدا جدا دي وسته الله تعالی سره څومره نقشې دي د انسانانو یو انجنیر یو شل نقشې جوړې کی دین او سره وړاندې بیا بل نقشه نه معلوم د الله تبارک تعالی ذات په دې باندې پیژني ان فی ذلک یقینا پر کې لایتین ډیر دلیلونه توحید دي للعالمین د پویدونکو لپاره چې څوک پویږي نو هغه دې په دې باندې پوه شي ومن آیات یو بعضې دلایل د قدرت د الله تعالی منامکم باللیل خوب ستاسو لرې د شپې والنهار یو د ورځې دې خوب ته وګوره د الله تعالی که نور نه پېژنې په دې باندې وپېژنې څومره یو غټ مجاهد یو غټ غټ برې ته پرېښي او یو غټ سړی ځان ته بهادر او دغه ته وایه خوب پرې راشي راوایي پر ځای وسم نسیده ته لا نیغ نیغ کېږي نو بیا څنګه داسې چلکۍ سرخ کته کوي او کله په درس کې ناسي نو بیا څنګه چلی د خر خطا قاطر سره وي بس راوای چې را راوای پر ځای او بیا د سیمی چې ډیر په عجیب ده نه چې لکه دا بستر ده کدا څه دی بس را پر ځای په وخت دیو جن خلک وی د هوا او د خوب مقابله وا نو هوا وی چې زه طاقت ورای مو دی خوب وی چې نه زه طاقت ورای نو وسوی مناظره وکړه او راز چې مناظره کوه چې څوک به ګټي څوک به بیلی یو ماشوم دغه سره پلاس کې دغه ور سره دا ډوډۍ سره سره و د ډوډۍ ټوکړه و سره نو د یو د یو توی چې تپه ورشه هغه بل توی تپه ورشه ولزه خو هر حال دی خوب دی هوا توی چې زه تپه تپه بسم الله کته په ورشه تر دا تجربه کا ته د لاس نه ډوډۍ لري کزه ډوډۍ تر د لاس نه ریکه هوا چلیدله چلیدله چلیدله تیزیدله چې څومره هوا تیزیدله هغه غلاس را یو ځای کاو او ډوډۍ خټینګوله چې دا رانه ونه غورځي خوب ته یو سه ګوره سترګې پټې شولې پټې شو الله سې کولاو شو ښکته ته وغورځېده الله تبارک تعالی وایي که ما نه پیژنې ما په دې باندې وپیژنه ومن آیاتی او بعضی دلایل د قدرت د الله تعالی نه منامکم ملیلی خوب ستاسو لري د شپې او نهار د ورځې بیا چې ورور د ماکی کیږي بیا په سنه خبرې کې نه وای خبر یې بیګا دا چل شوی دی پرون دا چل شوی دی او دې ځان نه خبر ون نهار یو د ورځې مفسرین لیکلی دی دا الله له مخکې کړی دی دا شپه چې مخکې شوې ده یو خو تاسو ته مخکې ما نکته ویلې وه د د حساب کتاب اسلامي چې نو دا د شپې نه شروع کیږي لکه اوس بیګانه شپه نننۍ ورځ ده او بل دا چې د شپې خوب چې هغه زیاتې په نسبت د ورځې د خوب باندې د دې وجې نه دا مخکې شوې ده نن سبا څه دي د شپې یخ کینه او بیا د ورځې ټوله ورځ وده کیږي دا کار بالکل الټه کړی دی ډېره عجیبه غوندې کې خبره ده وابتغاکم من فضله او لټول ستاسو د مهربانۍ د الله تعالی نه دا ابتغاکم د من فضله دار د نهار سره لګي او مخکې خو خوب ذکر شوی دی ان فی ذلک یقینا پر دې کې لایتین ډېر دلایل توحید دی لقوم یسمعون دا قوم د پاره چې هغه واوري لقوم یسمعون دا خو دنیا خلق کوي خو تفسیر جلالین وایي داسې ترجمه چرته ونه کوي څوک ته غوږ کړي غوږ خو د دنیا خلکو یې خو درو بیا هم په دې باندې نه پويږي نو ویل قوم یسمعون سماع تدبر و اعتبار چې څوک ته غوږ کیدی خو په دې په دې نیت باندې چې زره دین عبرت واخلم اوس دا خوب الله تعالی څه شي پیدا کړی بسترګې را پټ شي په دماغ باندې پرده راشي خبر خلاص شي بیا ومن آیات یوریکم البرق او بعضی دلایل او توحید الله تعالی نه خی تاسو ته البرق برېښنا خوفا د یری د پاره و طمع او د تمی د پاره کله چې باران شروع کیږي برېښنا راشي وریځ راشي او وریځو کې برېښناګانې وي نو بعضې خلک داسې چې هغه ویری او بعضې خلک داسې چې د هغې تمه پیدا شي د باران و ينزل من السماء او راوري الله تعالی بر طرف نه ما نو بد باران په یحیی به الارض ان تازه کی پاګه باندې زمکه بعد موت یا ورستو روچیدلونه ان فی ذلک الایات یقینا پدې کې ډیر دلایل توحید د الله تعالی دی قوم یاقلون دا قوم نه پر چې دا عقل نه کار اخلي چې عقل بچا کی او پدې دلایل کې سوچ او فکر وکړي هغه پرې باندې پویږي ومن آیاته بل دلیل عقلی په مسله توحید باندې ومن آیاته او بعضی دلایل د قدرت د الله تعالی نه دادی ان تقوم السماء چې ولاړ دی اسمان ول ارض او زمکه به امر په حکم د الله تعالی باندې دا اسمان هم د الله تعالی په حکم باندې ولاړ دی دغه سي د ازمکه په خپل ځای باندې ټینګه ده دا د الله تعالی په حکم باندې ده دا د الله تعالی په حکم باندې ولاړ دي اوس که دا غرونه په مخ را غورځېدل ښکته نو دا به سو بیا د چا خو د خلکو بیا زندگی ګران او په دې کې کم په غر کې به څوک ګرځېدلی وی چې کېدای شي اوس را باندې راورغړي څه به کوم دا هر څه الله تعالی ټینګ کړي دي په خپل قوت باندې ثم اذا دعاکم دعوتا بیا کله چې اواز درکې تاسو ته یو اواز من الارض د د د ځمکې نه د راوتلو من الارض یعنی د ځمکې نه د راوتلو دا من الارض دا د من الارض دا متعلق دی دا متعلق دی د اذا دعاکم سره کله چې بیا تاسو ته आवाज درکې من الارض د دې ځمکې نه د راوتلو نو اذا انتم تخرجون په دغه وخت کې تاسو بیا راوځئ تاسو بیا راوځئ د دې نه مراد دویمه نفخه ترې مراد ده او مخکې بار بار مونږ ویلي چې دوه نفخې دي دوه ځله به په شپېلۍ کې پوکې کوي اسرافیل علیه الصلاة والسلام د ځمکه او د اسمان چې الله تعالی پیدا کړی دي نو تر د هغه وخت نه الله تعالی دغه شپېلۍ هم پیدا کړې ده او اسرافیل علیه الصلاة والسلام هم په انتظار باندې دی کله چې ورته الله وایي پوکې به کې ورکه نو چې پوکې به کې ورکړي دا ټوله دنیا به پرې ختمه شي او بیا دوباره نو دوباره بیا خلک راپورته شي وله من په سماوات او والارض اوس دا بل دلیل عقلی په مسله توحید باندې د دې کې نقطه حدیث کې راغلی ده نو داغي د دغه نقطې هغه دغه چې دی وضاحت شوی دی په حدیث کې نو تاسو ته یم د دې کې ثم اذا دعاکم ثم اذا دعاکم الله سبحانه کو اسمان پیدا کړی دی په دې کې مخلوق دی دا هر څه ټینګ دی نو ثم اذا دعاکم لپس ثم راغلی دی نو ثم راځي لپاره د تعقیب مال فصل لپاره راځي په دې کې دغه پس فصل جداواله په ګډيري کنه او تاسو ته ماویل چې مراد درینه دویمه نفخه ته مراد ده نو د اول او د دویمه نفخه په میند کې سلويخ کال دي کنه سلويخ کال دي کنه سم مزه ذکر شوی دی وله من په سماوات او الارض خاص الله تعالی په اختیار کې راځي پس مانو کې په ځمکه کې کل له قانتون ټول الله تعالی ته قنوت کې ټول الله تعالی ته تابعداري کوي کل له قانتون د دین مراد څه سره د دین مراد قنوت تسخیری تی مراد دی یو قول نو بصرین داره تاسو ته ما ویلو د الله تعالی حکم به دوه قسمه لري یو د حکم تکوینی د الله تعالی حکم تکوینی د الله تعالی او دا غي مرته سلور 15 واته د وضاحت کړی دی حکم تکوینی دی ته وي هغه کارونه چې الله تعالی کوي په کلمې د کون سره مکلف په بنده نه دی په قیامت کې الله تعالی دا غي په باره کې تپوس هم تنه کوي لکه مثلا د چا مړه کېدل دي د چا ژوند د څوک ژوندی کېدل دي څوک پیدا کېدل دي څوک مړه کول دي صحت دی مرض دی شین دی وریځ ده باران دی شین دی وړی دی جمع دی غریب دی مالدار دی یو تور دی بل سپین دی یو له لس اولاد ورکړلی بل له یو هم نه ورکوي او دغسې د ورځې د ورځې نور راخیږي د شپې سپوږمۍ راخیږي دی ته وای دی ته وای نظام عالمی تکوینی حکم تکوینی دی ته وای نو دې ځکه مان را شوله کل له قانتون پر ازمکه په اسمان کې چې هر څه دي بلکې د ازمکه اسمان او د ازمکه او د اسمان کې ما پیها دا هر څه چې کل له قانتون دی ټولو قنوت کړی دی الله تعالی ته په حکم تکوینی سره که الله سو غواړي بس دی واغه کوي دویم قول مفسرین داره چې مراد درې نه قنوت اختیاری تی مراد دی او د قانتون نه مراد صرف صالحین بندگان تی مراد دی نو کل له قانتون اسمان ولا ټول الله تعالی ته قنوت کړی دی او په ځمکه کې صالحین الله تعالی ته قنوت کړی دی نو بیا ته دغه معنا مراد نظام عالمی تشریعی د اسمان کې یو څومره ملائک دي نو هغه منلې ده او په ځمکه کې کل له قانتون نو د کلن مراد صرف صالحین ته مراد دي نظام عالمی تشریعي مې ته ویلو د الله تعالی شریعت چې هغه جوړی الله تعالی حاکم او فاعل دغه الله تعالی دی جوړون کې الله تعالی دی او بنده پاغه باندې مکلف دی په قیامت کې به دې تپوس کوي یا به جهنم ته گذاري په نه منلو سره او یا به جنت ته لیږي په منلو سره دي ته نظام عالمي تشریع نو کل له قانتون ته مراد به صالحین دي وهو الذي خاص الله تعالی ذات دی عبد الخلق چې پیدایش کوي چې اول پیدایش کوي ثم يعيده بیا دوباره پیدایش هم الله تعالی کوي وهو اهون عليه وهو د ضمیر راجع دی دوه حالاتو ته په تعویل د مذکورون سره یا په تعویل د کل واحدین سره نو وهو اهون علیه او دا ټول الله تعالی باندې آسان دي دا ټول کارونه په الله تعالی باندې سړي آسان دي بس دغه معنی چې وکړي خبره خلاصه شوله وله المثل الاعلى او خاص الله تعالی لپاره دي صفاتونه اوچت اوچت المثل الصفات الاعلى د الله تعالی لپاره لولي صفات دي په سماوات او الارض په اسمانونو کې په ځمکه کې او عزیز او دا الله تعالی زورور ذات دی الحکیم الله تعالی زورور ذات دی الله تعالی حکمتونه والا دی زورور ذات دی حکمتونه والا دی ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم من ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سوا تخافونهم كخيفتكم په دې خلاصه کې تاسو تمایل چې دا مثال ذکر کیږي لپاره توحید او لپاره د شرک مثال الله تعالی یو بیانوي دا یو مثال دی بروف مخکې چې اثبات د توحید دا وشو په دلایل سره او دا غیر لپاره پوره دلایل بیان شول